زموږ یو بل اورېدونکي عبدالصمد لیک رالیږلی او پوښتنه یې کړې وایي په روژه کښې غاښ کښل روژه ماتوي او که نه حضراتو په غاښ کښلو باندې بالاتفاق روژه نه ماتېږي نه روژه ماته ده او نه کفاره پر دې سړي واجبېږي غاښ کښل پروا نه کوي دا خوله دا په باب د رمضان کې دا په حقیقت کې خارج بلل کېږي نو په دغه خاطر که ستاسو په یاد وي یعنې په روژه کې مزمزه کولی شي استنشاق کولی شي یعنې د خولې پرې مینځل او د پزې پرې مینځل دا په ورځ کې د روژې دواړه سنت دي په اوداسي کې راغلي دي لکن هو کتاب وایي چې وایي مبالغه په استنشاق کې که چا پزه پرېولل په اوداسي کې هغه د ډېر کوشش کوي دا اوبه چې ښه د فجر خواته کشي لکن الا ان یکون صائما که روژاتۍ و هغه چې ډېرې مبالغې نه کوي په دغه مزمزه و استنشاق کې اوبه د نه برغاړه کوي نه ګاڼه ځینې تېرې نه شي که د چا سره دغه اوبه په مزمزه و استنشاق یعنې په اوداسي کې دا اوبه تېرې سوې د ده روژه په یاد وه دغه روژه ماتېږي کفاره نه واجبېږي هغه د تېرېدو په خاطر نو که په خوله کې دی را ولاړ سي اوبه واچي روژه نه ده ماته دا خوله په حقیقت کې د باندې د نس بله کېږي هغه شی چې نس ته ورسېږي یا دماغ مغزو ته ورسېږي بالذات نه په اعتبار د اثر نو دلته روژه ماتېږي دغه سړی چې په روژه کې د غاښ کښلی دي روژه نه د ماته نه د ماته نه د ماته اما دی دې وګوري هنوز که چیرې د ده دا وینې تېرې سوې دا خپل د خولې وینې دلته یې روژه ماتېږي بیا نو قضا لري یوه ورځ قضا به دی پس له هغه روژې بل وخت کې بیا راوړي او کفاره پر ده نشته او که وینې توکلې تر پایه پورې هغه جندې تېرې نه سوې نو د غږ کښلې هم سي دي روژه یې هم سي ده روژه نه ماتېږي خلاصه همدا د حضراتو که دا وینه تېره سوه روژه یې ماته ده او که وینه نه سوه تېره روژه یې نه ده ماته والسلام